ماکثین فیه ابدا ټیک ټیک صحیح خبره کوونکی کتاب د پاره د دې چې د الله د سخت عذاب نه خلق خبردار کړي او نیکمل مؤمنانو لا زیره ورکړي چې دا غوي د پاره ښه اجر دی چې هغه به پکې همیشه اوسيږي نو مونږه هم په دغه غار کې د ډېرو کلونو د پاره هغوی په دلاسه سره په ډوب خوب ودکړل بیا مونږه هغوی د دې د پاره را پاسول چې وګورو چې دا غوی په دوو ډلو کې کومه ډله د خپلې مودې ټیک شمار کوي نحن نقص عليك نبأهم بالحق او مونږ دا غوي زړونه په هغه وخت کې مضبوط کړل کله چې هغه را پاسېدل او اعلان یې وکړو چې زمونږ رب خو بس هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکې رب دی مونږ داغه پځې بل ته आवाज نکوو کومګه داسې وکړل نو بالکل بے ځای خبره به وکړو د کائناتو د رب په ځای بل خدای جوړ کړي دي دا خلک دا غوي په معبودیت باندې یو واضح دلیل ولې نه راوړي اخر د هغه سړي نه زیات ظالم بل څوک کې دي شي چې هغه په الله پوری دروغ تړي اوس چې تاسو دا غوي سره او دا غوي د معبودانه غیر الله سره تعلق ختم کړي دي نو زه اوس په فلاني غار کې پناه واخلای او هغوی په غار کې دننه په یو فراخه ځای کې پراته دي دا د الله د نخونه یو نخه ده چاته چې الله هدایت وکړي نو هم هغه هدایت مندون کې دی او چې څوک الله بیلار کړي نو داغه د پاره تو څوک لار خودون کې مددگار نشي مندلې او هم دا رنګي په ناشنا طریقې سره مونږه هغوی را پاسول چې لک په خپلو کې د یو بل نه تپوس وکړي پاغوی کې یو تن تپوس وکړو وایي څومره وخت مو په دې حال کې وشو نور ورته وویل شاید چې یو روغ ورځ یا د ورځې نه کم وخت به مو شوي وي بیا هغه وویل الله ته خه معلومه ده چې په دې حالت کې زمونږ څومره وخت تیر شو زی اوس په خپلو کې یو تن لا د سپینو زرو داسې که ورکړی او ښار ته ولېږی او هغه دی وګوري چې د ټولو نه ښه طعام کم ځای میلاویږي د هغه ځای نه دی هغه څه د خوراک دپاره راوړي پکار دی چې لږ په هوښیارتیا سره کار وکړي او دا چې د قیامت ورځ به بهشک راځي لیکن لږ خیال وکړئ چې هر کله د سوچ کولو اصلي خبره دا ونو په هغه وخت کې هغه په خپلو کې په دې خبره جګړه کوله چې د دې اصحاب کهف سره دی سو کړی شي سو خلکو وویل په دوی باندې یو دیوال جوړ کړي د دوی رب د دوی په معاملې باندې ښه عالم دی فيهم منهم احدا څه خلک بوایي چې هغوی درې وو او سلورم دا هغوی سپې وو او څوک بوایي چې هغوی پنځه وو او شپږم دا هغوی سپې وو دوی ټول اټکلي خبرې کوي سلور خلک وایي چې وو او اتم دا هغوی سپې وو ورته وایا چې زما رب ته خه معلومه ده چې هغوی څومره وو ډېرو کمو خلکو ته دا هغوی صحیح تعداد معلوم دی تو ورته وایا الله ته داغوی د قیام موده خه معلومه ده د اسمانونو او د ځمکې ټول پټ حالونه خاص هغه ته معلوم دي څنګه خدای هغه لیدونکې او اوریدونکې د ځمکې او د اسمانونو د مخلوقاتو خبر اغستونکې اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا د رب د کتاب نه چې سوهي پتا باندې شوی دا هغه هو به هو واوروا هیڅوک داغه د حکمونو د بدلولو اختیارمن نه دی او کچریتا د چا د خاطره پاغي کې رد بدل وکړو نو داغه نه با د بچ کېدو د پاره ځان له د پناه ځای بیا نمومه او خپل زړه د هغه خلکو په ملګرتیا باندې تسلی ورکړه چې هغه د خپل رب د رضا طلبګار دي او سبا بیګا هغه ته आवाजونه کوي او دا غوی نسترګي هرگز ما اړوا آیا ته د دنیا خایس خوخوي د یو داسې سړي اطاعت مکوه چې دا غزړه مونږه د خپل یاد نه غافل کړي دي او چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو پیروي اختیار کړی ده صفا ورته وایا چې دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه اوس چې د چا زړه غواړي نو ودی مني او چې د چا زړه غواړي نو انکار دی وکړي موږ د انکار کوونکو ظالمانو د پاره یو ور تیار ساتل دي چې دا غي ګیرا دا غوی نه راچا پیر شوی دا نو یقین لرئ چې مونږه د نیکانو خلکو اجرونه نه ضایع کوو دا غوی د پاره همیشه سمسور جنتونه دي چې دا غې د لاندې به نهرونه بهيږي هلته به هغه ته د سرو زرو بنگړي اچولې کیږي د باری کوریخمو او د اطلس او د دیبا شنه جامې به غوندي او په اوچتو تختونو باندې به تکیاګانو ته ډډي وهي بهترینه بدله ده او د اعلی درجه قیامګاه ده د دغه باغونو په منځ کې مونږه یو نهر جاری کړو او هغه ته ښه نفع حاصله شوه دا هر څه داغو وو او یو ورځ خپل گاونډي ته په خبرو خبرو کې وویل زستانه په مال کې زیات مالدار یم او ستانه زیات طاقتور کسان لرم که ته ما په مال او په اولاد کې د خپل ځان نه کم وینې نو لرې نه ده چې زما رب ماله ستا د باغ نه بهتره راکړي او ستا په باغ باندې د اسمان نه څه آفت راولېږي چې په هغې سره هغه یو صفا میدان پاتې شي یا د هغې اوبه په ځمکه کې ښکته غېبي شي او بیا یې ته په هېڅ شان سره راونه ویستلی شې. هو خير ثوابا وخير عقبا او داغه سره د الله نه سیوا بل یو ډله ملګری نشوا چې داغه سره امداد کړي وي او نه پخپله د دې آفت مقابله وکړي شوا فکر د هغه ورځې پکار دی کله چې مونږه دا غرونه روان کړو او ته د ازمکه بالکل لغړه ووینې او مونږه به ټول انسانان په ګیره کې داسې راجم کړو چې د مخکینو او رستنو نه به یو هم پاتې نشي او ټول بستا د رب په دربار کې قطار په قطار پیش کړی شي او عملنامه به مخ ته کې خو دې شي په دغه وخت کې به ته ووینې چې مجرمان خلک به د خپل ژوند د عملنامې نه یریږي او وایي به چې هاي زمونږ کمبختی دا څنګه عملنامه ده چې زمونږ یو وړوکې او لوی عمل داسې نه دی پاتې شوی چې هغه پدې کې لیکل شوی نه دی یاد کړه کله چې مونږه فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړی نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس اونکړه هغه د پیریانو نه وو ځکه د خپل رب د حکم منلو نه بهر شو نو آیا اوس تاسو ما پرېږدی او هغه او داغه اولاد خپل سرپرستان جوړوي حالکه هغه ستاسو دشمنان دي ډېر خراب بدل دی چې دا ظالمان خلک کی کوي دوی ته چې کله هدایت راغې نو دا غیر د منلونه او د خپل رب په حضور کې د معافی غختلونه اخر سسیز دوی منی کړل بل هیڅ سیز نه دی خو دوی بس د دې خبرې انتظار کوي چې د دوی سره دی هم هغه څه وشي کم چې د تیر شو قومونو سره شوی دی واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا رسولان مونږه د دې کار نه سیوا د بل څه غرض د پاره نه لیګو بس دا چې د زیری ورکولو او د يرولو خدمت سرته ورسوي مګر د کافرانو دا حال دی چې دوی د باطل په ذریعہ د حق د ښکته کولو کوشش کوي چې هغه ته د خپل رب د آیاتونو اورولو په ذریعه نصیحت وکړي شي او هغه دا غینه مخ واړوي او هغه خراب انجام ترې هیر شي کم چې هغه په خپل لاسونو د خپل ځان د پاره تیار کړي دي کم خلکو چې دا طریقه اختیار کړې ده دا غوي په ځلونو باندې مونږه پر دې غړولې دي چې هغه د قران په خبره باندې په هدو ته نه پریږدي او دا غوي په غوګونو کې مونږه درنواله پیدا کړې دي ستا رب ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی که هغه د دوی په عملونو باندې د دوی نیول غوښتلې نو زر به پر عذاب را لېګلې لیکن د دوی د پاره د واده یو وخت مقرر دی او دوی به دا غینه د تېختې هیڅ لار اونمومي هو هغوی دواړه روان شو ان تر دې پورې چې کله هغوی دواړه په یو کشته کې سوار شو نو هغه سړي په کشته کې سورې وکړو موسی علی السلام وویل تا په دې کې سورې د دې د پاره وکړو چې د کشته ټول خلک ډوب کړي دا خو تا یو سخت کار وکړو قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا بیا هغوی دواړه روان شو ان تر دې پوري چې هغوی لا یو هلک مخیله وراغې او هغه سړی هغه قتل کړو موسی علی السلام اویل تا یو بیګنا قتل کړو حالکه هغه د چا وینه نوتوې کړي دا کار خو تا ډیر خراب وکړو او داغه کلی د خلکو نه ډوډۍ غوښتله خو هغه د دې دوانو د میلمستیا نه انکار وکړو هلته هغه یو دیوال ولیدو چې را پریوتو ته نږدې وو هغه سړی هغه دیوال دوباره جوړ کړو موسی علی السلام اویل کتا غختلې نو د دې کار مزدوري دی تری اغستلې شوه داغه کشته معاملې داوا چې هغه د یو څو غریبانو کسانو وا چې په دریاب کې به مهنت مزدوري کوله ما اراده وکړه چې په دې کې عیب را پیدا کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې بادشاه علاقه وا چې هغه به هر کشته په زور اغستله او دا غوی پلار یو نیک سړی وو په دی وجه ستا رب غختله چې دا دوانه بچی دی بالغان شي او خپل خزانه دی راو باسي دا کار ستا د رب د رحمت په وجه شوه دی ما سي په خپل اختیار سره نه دی کړي دا د حقیقت د هغه خبرو چې په هغه باندې تا صبر اونکړې شو من دونها سترا بیا هغه د دوی مهم یعنی سفر تیارې وکړو ان تر دې پوري چې د انور د خطو حد ته ورسېدو هلته هغه ولیدو چې نور په یو داسې قوم باندې راخېږي چې دا غوي د پاره د نور نه د بچ کېدو سي ذریعہ مونږ نه د جوړه کړي دا حال وو دا غوي او د ذوالقرنین سره چې سوو هغه مونږ ته معلوم وو ان تر دې پوري چې کله د دوو غرونو مینځ ته ورسېدو نو هلته ورته یو قوم میلاو شو چې ډېر په مشکله به په خبره پوهېدل هغه خلکو وویل ای ذوالقرنینا یاجوج او ماجوج په دې ځمکه کې فساد خوروي نو آیا مونږ تعالی څه د دې کار د پاره درکړو چې ته زمونږ او داغوی په مینځ کې یو بند جوړ کړې مالا د وسپنی صادر راوړای اخر دا چې د دوانو غرونو منځنې زه هغه په ډکولو برابر کړو نو خلکو ته وویل چې اوس ور بل کړای ان تر دې پوري چې کلا دا د اوسپنې دیوال بالکل د ور پشان سور شو نو هغه وویل راوړې اوس زو په دې باندې ولیکړې شوی تانبا چوم او په سور کې به پوکې ووهل شي او موږ به ټول انسانان راجم کړو او هم دغه ورځ به وي چې موږ به جهنم د کافرانو مخ ته راولو د هغه کافرانو مخ ته چې زما د نصیحت نه وړاندې شوی وو او د سو اوریدو د پاره هډو تیار نه وو دوی دا خیال لري چې ما پرېګ دی او زما بندگان خپل کارساز جوړ کړي موږ د داسې کافرانو د میلمستیا د پاره دوزخ تیار ساتلې دي قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا موږ تاسو ته وخیو چې په خپل عملونو کې د ټولو نه ناکام او نامراد خلک اتخذوا آیاتی ورسلی هزوا د هغوی بدلا دوزخ دی د هغه کفر په بدله کې کم چې هغوی وکړو او د هغه ټوکو په سزا کې کم چې هغوی زما د آیاتونو او زما د رسولانو سره کوله ستاسو په شان ما ته وحی کیږي چې ستاسو معبود خو بس هم یو خدای دی پس څوک چې د خپل رب د ملاقات امید لري هغه له پکار دی چې نیک عمل وکړي او په بندګۍ کې د خپل رب سره بل څوک شریک نکړي